شریعت څه ګندنو زکات ضروری کړو زکات صدقه د دې ورکول دای چې کمدنو ضروری کړو ترتیب یې ورور کو چې دا ورکی پاره کې د کمدنو حکمت دا پاره کې حکمت چې باغې سره یو د کمزورو خلکو مدد کې د تعاون کېده او دویمه دا وه چې د نفس نه ختمېدله رزیله د بخل د نفس نه ختمېدله رزیله د بخل په دې بل طرف ته غریب او فقیر چې دی هغه د سوال نه بند کړ غریب او فقیر چې دی هغه د سوال نه څه کو باندې مالدار دی وي څور کا او غریب څور غواړم غواړم څونه شو دی او ځکه چې کله غوښتل دی کوي د دې کړه نفس کې هرڅ راځي نفس کې بسره دي هیرس راځي نو دلته چې کوم د دې خنزیر د دې هیرس خنزیر په دې هر بدن کې شته هغه خنزیر به راوچت شي نو به دغه د خنازیر غلبه راشي بیا به چې کوم د خنزیرانو غلبه راشي د دې وجه نه ندی بکار چې دې سوال وکړي د سوال دا هم ذکر کړي چې چا د بار سوال کول ناجایز دی او چا د بار جایز دی چا د ګرمه سوال کول جایز دی او چا د ناجایز دی یو دا ذکر کړي یو خبره دا ذکر کړي من لا تحل له صدقه چا د بار صدقه غسل جایز نه مکه خدا ویلا چې هغه صدقه ته ورته او دا سره دا ذکر کوي چې چا د بار صدقه غسل څه نه دي جایز نه دي دا ویلو یو بنی هاشم چې ناغی له صدقات غسل نه جایز بنو هاشم کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم اولاد دی د نبی علیہ السلام علی رضی الله تعالی عنہ کوم اولاد دی آل عباس آل جعفر آل عقیل آل حارث ابن عبد المطلب دا بدی چې ګمدنو داخل دي بنو هاشم آل عباس دي آل جعفر دي آل عقیل دي او آل حارث ابن عبد المطلب چې کوم د نبی رسول الله والسلام د جاهلیت په دور کې مدد کړو نو هغه پکې را داخل دي آل ابي لهب پکې نه داخل د کاري جاهلیت کې نبی اسلام راستا نو ورکړ هغه پکې چې کوم نه داخل نبی اولاد د نبی اسلام خپل اولاد دا یو مسله ده چې د نبی اسلام اسلام د اولاد لپاره چې صحیح سند سره د هغې سیادت ثابت دي چې دا د نبی اسلام اولاد د سیدان دي یو اسی په نوم یو بل صحیح دا د چې هغه له زکات ورکول جایز نه دی وجوبي صدقات هغه له ورکول جایز نه دی دا غي په بیت المال کې مستقله حصہ و د بیت المال هغه ته مستقله حصہ چې کومه ملاوي ده مستقله حصہ ملاوي ده اوس چې کوم درو اوس په دې دور کې چې بیت المال نشته او د هغې لپاره حصه چې کمونه د بیت المال نه نشته نو اوس وخت کې هغې د زکات ورکول څنګه دی اوس وخت کې هغې د زکات ورکول څنګه دی د احناف مقابلی قول دا دی چې اوس وخت کې ورکول چې دا ناجایز دي لکه څنګه چې مخکې نه دي جایز مونږ نه دي جایز دین خورداری امام یوسف رحمه الله چې ځلې بني هاشم دي چې هغه له خیر ورکوا خو چې کوم خاص د حسین اولاد دی یا د حسن اولاد دی د فاطمی بی اولاد دی هغه له نه ورکو اوس هم دی جاي هغه له اوس نه دی دا زمونږ بادشاہ صاحب چې دی سید عبدالمقدس بادشاہ صاحب مجدالحلال جلوه بادشاہ صاحب هغه په دې باندې چې کمنو یو رساله لیکلې ده یو رساله لیکلې ده بهترینه رساله په دې باندې چې اوس وخت کې سیدانو له چې کمنو زکات ورکول جایز دی طحاوی مولانا سرفرخان صدر صاحب رحمه الله تعالی طحاوی او مختصر تقریر دی هغه کې په بل بحث تا بحث شته دی او د دې مطلب دا دی چې دا نه د زکات او قول ولا جایز نه دی دا غیب ختم ده د دې مطلب دا دی چې زکات هغه لدی ورکول نو هغه له زکات نه علاوه د بل مت کې د هغه کاول شته ضرور له د دې مطلب داو زمونږ دلته کې و آزاد پیار او د سره غپ لګی هغه کله غلوي وستاسو د پنځپیرانو مقصد پوره نشو وستاسو مقصد داو چې اول دوه مدرمه او جمعه شپه خالی شپه د جمعه سالويخته او د کال شپه سالم کال کې د شپږ ورځې خیرات مکوئ نو هر څه خیرات کوئ ستاسو مقصد دا چې د خیراتونه څه شي زیات شي هغه د یو ځامن بالکل بس کړو ستاسو مقصد پوره نشو چې تاسو خدا نه وی چې لکه خیرات د سره نشته چې تاسو خو یې چې سره د لوبه دې راځي مکوي جنې بس مکوي سبي ته باندې مکوي چې یو سره مرشي او د کال بشپړه مو متعین کوي تاسو یې چې ار راځي کوي تاسو لکه دا خیال چې تاسو نه بچی شي ډیر بچی مې پکې نه خلکو بس کړو یو دا مې دې څه کو بس دغه مقصد چې نه د دې حدیث نه دی لکه ګوره د تاسو لکه اصول فروع زکات نه کی خپل اصول فروع دې څه مطلب دی چې ته لکه وکال ته ګوري مور او پلار سره د کال پس لکه تخې غړا کوي چې وایي زماره زکات نه دی سته بچو سره به کال پس تکای څنګه کوي چې دا به ځکه نه چې ستیم در سر مکمل اوی دا او سیوا کې دې دا نن ورکو دغه شان حکم د بنو هاشم چې بنو هاشم چې دی به کال ته ګوري دې به ضرورت راځي نو سبا جوړه کنه عجب نه راغله پوری ګل رمضان نه راغله نه بس چې ګمندنو ستې د سره سیوا کیږي دې سره تعاون کوي چې دې ضرورت نشي دې چې ګمندنو چې د ضرورت پاتې نشي او خلکو دا دا جوړ کړو په دې زکات نه کې ځان لري ګټي کنه هغه یې بیخي د ځان د بشان دی او چې کوم مولا دا مسله وکړه په کلی کې چې بسیدانو زکات نه کیږي اکه مولا د ټولو سیدانو غوړي نو ته مونږ په سره عادت کړی ته ته په مونږ باندې د خیرات او زکات نه شو دا مونږ لیدل دي کوم نه راو ته ته په مونږ باندې چې کوم نه وای دا دا نه کیږي دا دا څه دا څه نو وبلی دا راګی لکه دشمنه کې با قاعده یره استاد او شاګرد یو بل سره تعلق پری خیر نو ته دوه پاتې د ما په سره کې دی او استاد یادی ما په سره کې دی زکات دې زکات دې او د استاد سره کته تعلق پر بایکاټ آنا نسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تمرتے تیر شو نبی علیہ السلام پہ اور کجوگا پھر طریق چھ بلار کے پاتا ہوا فقال نبی علیہ السلام فرمائل کزنے علی دے چھ دا بدل زکاتی ما بخوڑا لے یو احتیاط د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نبی علیہ السلام ځان له حرام مسکو بچ کو حرام نه یوازې شوبه ده ځان حرام نه بیا سره چې دا زکات د کجورو نه شي هر تاو شي زما ځان له خوخه چې زه زکات کجورو څخه کوم ما ګوزار کوي دا احتیاط د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیم اشارتا د نمازی مشوا اکرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوراک د سین چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوراک د سین څخه کړی اکرام کجوره چې کاته پراته وا باغ او چې خوشیوټی لارې نه وروري او دارې دې کمنو دا نه ورتار پوری سرکونه نو هغه د شګونو وستا ویږي ګان دا نبی اسلام دې څنګه وکړو لیا ترها دې لپاره چې هغه تاسو کی ثم قال اما شاعتا تاسو په دې شته اما شوم نه کنه دا کله کله کله ما شوم سره خلک دا جو قسم راځي او ته ټول ته پويږي دا خلک کله کله ما شوم ته وي ته واجب دې دې چې سره په دې باندې نه پرېږي دا خوشتوي کنه اوس په دې مونږ ودو هغه ته کمنو وځه دې دا وکړه انا ما شومي ان هذه الصدقه دا خیراتونه چې انما یوصف الناس دا خیر د مالون د خلکو د مالون د خلکو خیر دی او صاحب تاسو قران مجید کې ویلي صدقه تطهرهم وتزكيهم بها زکات ته زکات کوي چې دې سره د کمل مال باقي وي